چې لفظ د بعدو کې دوه خبرې زیرې بحث دي یو خبره دا ده چې لفظ د بعدو دا لقبلې د مبنیاتو نه ده او کوم عرب ده دویمه خبره دا ده چې اول تلفظ په دې کلمې د بعدو باندې چا کړی ده نو بیا چې لفظ د بعدو دا لقبلې د ظروف زمانیو نه ده لازمه الاضافت دا مضاف الیه خامخا غواړي نو د دې لپاره کتابونه عموما درې احوال ذکر کړي خو تاسو به وایي چې نه د لفظ د بعدو د لپاره تقریبا شپږ حالتونه دي په دریو حالتونو کې مبني ده په دریو حالاتو کې معرب ده ځکه لازمه الاضافه دا مضاف الیه خامخا غواړي نو مضاف الیه به خالی نه وي یا به مضاف الیه د دې مذکور وي او یا به مضاف الیه په ذکر قصدی سره او یا به مضاف الیه د دې حذف په حذف نسین منسین سره او یا به مضاف الیه د دې محذوف وي ولکن عوض عنه تنوین له دې نه به تنویني عوضي راغلی وي. په دغه دریو حالتونو کې دا له قبیلې د معرب نه ده. که مضاف الیه له دې سره په لفظ کې ذکر شوی وو نو بیا هم د مبنی الاصل سره مناسبت نه ده راغلی په احتیاج کې. مضاف الیه ورسره موجوده ده نو په دې وخت کې هم دا لقبلې د معرب نه ده او که مضاف الیه د دې هغه حذف سوی وو په حذف نسین منسین سره نسین منسین مطلب دا چې له لفظ نم غورځېدلی وو په نیت کې باقی نه وو په نیت کې د مراد نه وو نو په دغه وخت کې هم چاته احتیاج نه دراغلی نو په دې وخت کې هم دا لقبلې د هغه په دې وخت کې هم دا معرب ده او که دسې وو چې مضاف الیه یې حذف سوی وه خو لیکن دې هغه نه تنوین عوضي راغلی وو لکه په یوم اذن یا لکه په حین اذن کې چې الته هغه حین او دا رنګ یوما له قبلې دې ظروف لازمة الاضافت نه ده خو لیکن دې هغه نه تنوین عوضي موجود ده نو عوض سه کلا د یو شی د پاره راغی نائب موجود سه نائب لره حکم د منوب وی نو دا دسه دا لکه خپله مضاف الیه موجوده وی سه کلا مضاف الیه وی دی غد او قصدا ذکر سوی وی دی غد پاره خو مګو تاسو وضاحت وکړ چې بیا دغه صورت اغه له قبيله د معرب نه دانو په دې وخت کې چې تنوین عوضی راغلی وي په دې وخت کې له قبيله د معرب نه ده او که داسې وو چې مضاف الیه د دریو حالاتو باندې پوه شوي چې یا به مضاف الیه د دې مذکور وي په ذکر قصدي سره یا به مضاف الیه محذوف وي په حذف نسین منسین سره او یا به مضاف الیه حذف سوی وي ولکن عوض عنه تنوین نو دغه دریو حالاتو کې بیا دغه معرب ده په دریو حالاتو کې دا لقبلې د مبنیاتو نه ده یو حالت د بنا د فارده راغلی ده چې مضاف الیه هغه له لفظ نه ساقط وي په نیت کې مراد وي نو په دغه وخت کې مضاف الیه منوی ته بعد محتاج ده په احتیاج کې مناسبت راغلی دا له مبنی الاصل له حرف سره لکه څنګه چې حرف هغه محتاج وي زم د کلمې اخرى لره دا رنګ بعد محتاج ده هغه مضاف الیه منوی لره په احتیاج کې یې مناسبت د مبنی الاصل سره راغی او مبنی یا یې د لرا معنا سبا مبنی الاصل نو په دغه وخت کې دا بیا مبنی ده او که مضاف الیه د دې هغه مذکور وا په ذکر تعدادی سره ذکر تعدادی مطلب دا چې تا کلمات شمارول چې یو کلمه مثلا هغه د الحمد راغله دویمه د صلات راغله دریمه د بعد راغله او بلا مضاف الیه د بعد وسوله قصدن د نو ذکر کړي غیر قصدي د راوړله نو دغه بعدو بیا دغه غیر قصدي مضاف الیه ته محتاج ده تعدادی ته محتاج ده نو بیا یې مناسبت راغی له مبنی الاصل سره په دغه صورت کې دا له قبیله د مبنیاتو نه ده او دریم صورت دا ده چې یا مضاف الیه د دې مذکور وي په ذکر غیر قصدی سره قصدن ثانوي ذکر کړي غیر مقصودی ذکر سوی وي نو په دغه وخت کې دغه غیر قصدی مضاف الیه ته احتیاج راغلی دا بیا یې مناسبت د مبنی الاصل سره راغی نو په دې وخت کې دا لقبلې د مبنیاتو نه ده نو مجموعه حالات د دې لپاره شپږ راغله دویمه خبره ذکر کوي چې اول تلفظ په دې لفظ د بعدو باندې چا کړی ده نو په دې کې اقوال مختلف دي چا ویل دي چې اول تلفظ په دې باندې داوود علی السلام کړی ده فصل الخطاب چې د متعلق الله رب العزت ذکر کړی دا هغه عبارت ده له کلمې د بعدونه دویم قول دا دا چې نه اول تلفظ په دې باندې اغا یعقوب علی السلام کړی دا دریم قول دا دا چې اول تلفظ په دې باندې یا عرب ابن قحطان کړی دا چې دا له فصحاء العرب نو سلرم قول دا دا چې اول تلفظ په دې باندې کعب ابن لؤي کړی دا پنځم قول دا دا چې اول تلفظ په لفظ د بعدو باندې صحبان ابن وائل کړی دا شپږم قول دا دا چې اول تلفظ په لفظ دی بعدو باندې هغه قیس ابن سعاده کړی دا نو په متلفظ نو احوالم د دې لپاره شپږ راغلل او اقوالم په اول قائل دی بعدو کې اغم شپږ ذکر سولو چې دغه شپږو کسانو متعلق دا علما ولیکلي دي چې اول تلفظ په دې لفظ دی بعدو باندې دوی کړی دا دویم بحث هغه متعلق ده له کلمې دفاع سره نو دا په قالب د جملې سوالیه کې واخلئ سوال دا راځي چې دلته تفتزانی رحمت الله علیه کلمه د فارا وړې ده نو فا د پاره خو موږ مختلف اقسام د کړې دي او دلته یوم په دې مقام کې نسې کیږي ځکه فا په کلام د عربو کې کله تفصیلیه راځي او کله فا تفریعیه راځي او کله فا عاطفه راځي کله فا زائده راځي کله فا تعلیلیه راځي او کله فا جزایه راځي دلته یو قسم هم نسې کیږي ولې وې دی وجنا چې کفا تفصیلیه ګرځوي هغه سبق اجمال غواړي او مخکې دې لپاره اجمال نه دراغلی مخکې خو ذکر دی امور ثلاثه وسوی ده تسمیه حمل صلاته اغا د دې رسته کلام د پاره چې مبنا علم الشرایع والاحکام دیغه د پاره اجمال نسی ګرځیدلی او کته یې چې دغه فاد تفریعی وي نو هغه مخته متفرع علیه غواړي دا مخکې کلام د دې د پاره متفرع علیه نه ده او کته یې چې دغه فاد اغا زائده راغلی وی زیا ماتفا زائده اغا مخله بالفهم وی مقصود ته تاوان رسی اغا مناسب لدی مقام سره نه ده او کته یې چې نه د غفا دی عاطفه راغلی وی نو زیا مخکې ذکر دی جملې دی حمد او دی صلات سوی ده جمله دی حمد او دی صلات التترنا مراد و انشاء دی حمد او انشاء دی صلات نو هغه جمله انشائیه وا دا رسته جمله خبریه ده عطف الخبر علی الانشاء راځي او کته یا اتنا د غفا د تعلیلیه وي نو زم په تعلیلیه کې خو قانون دا ده چې مدخول د دې هغه یا علت لپاره د ما قبل وي او یا مدخول د دې معلول لپاره د ما قبل وي چې مدخول د دې علت لپاره د ما قبل وي لکه سړی وایي ابشروا فقد اتاك الغوث زه تا ته زیری د دې خبرې درکوم چې تا ته غوث د زمانه راغی نو اوس ګورا د زیری ورکولو د پاره علت څه شی وو راتک د دغه غوث د زمانه مدخول د فاعلت لپاره د ما قبل ده او کله مدخول د کلمې د فی معلول لپاره د ما قبل وي لکه سړی وی ای اکلت فاشبعت اکلت فاشبعت نو دغه اکل علت د لپاره د شبع او هغه شبع معلول ده نو مدخول د فا معلول لپاره د ما قبل ده نو کته دغه فا تعلیل یې ګرځوي نو مدخول د دې چې مبنا علم الشرایع والاحکام ده دا خو نه علت لپاره د ما قبل ده او نه معلول لپاره د ما قبل ده چې جمله ثلاثه دي نو لهذا فا تعلیل یې نسې کیږي او کته یې چې دغه فا د جزایه وي نو فا جزایه کې قانون دا ده چې هغه سبق ادوات شرط او فعل شرط غواړي دلته خو په دې کلام کې نه فعل شرط راغلی دا او نه ادوات شرط راغلي دي لدین علما و یو جواب دا کړی دا چې دلته د غفا جزایه ده کته یې چې دلته مخکې ادوات شرط او فعل شرط نه دی راغلی زه یم چې ایراد الفا دا بنا ده په توهم د اما بنده اما بیا قائم ده په مقام د مهما یکون شیء من الاشیاء فی الدنیا سره نو اغا فعل شرط او ادوات د شرط لپاره اما قائم مقام ده د غفا مرتب ده په اما متوهمه نو اما متوهمه دي ته ویل کیږي چې ته په یو شی باندې ته په یو شی باندې ګومان هغه د موجود وکي خو وی غیر موجود لدی وجنا چې دغه مقام مقام دی دغه شی وی اما متوهمه یا امر موهوم څه ته ویل کیږي چې ته په یو شی باندې ځوان او ګمان دی وجود دغه شی وکي وی غیر موجود وی نه ته ګمان دا وکړي چې ګویا کې راغلی ده لدې وجنه چې دغه مقام مقام د دغه شی وي نو مصنف رحمت الله علیه هم څه کله دې ته قتل چې عام دغه سي مواضیع کې اما ذکر کیږي نو د ده په وهم کې ګمان دا وک په وهم کې دا راغله چې ما ما ذکر کړي حالان کې و نه نو په یغه باندې دغه نو د ده په وهم کې دا و چې ذکر سوی دا نو ځکه ایراد الفا وک فا کلمه راوړه وپېدله ځکه چې ده په وهم کې دا وه چې ما کلمه د اما راوړې ده نو په یغه باندې دغه فا مرتب کړله نو کلمه د فا ذکر کړه ولیکن دا خبره صحیح خبره نه ده مرجوح جواب ده ولی وې دی وجنه چې یو خو دغه راوړل دی فی دا یو حکم د احکام د عربیت نه احکام د عربیت هغه په توهماتو باندې نوی بنا هغه نفس الامر وي دویمه دا ده چې دا ترتب دی فی یو حکم ده دا په واقعي شی باندې کېدلی چې په امر موهوم باندې نسی مرتب کېدلی او دریمه خبره دا ده چې کومګه دا اومنو چې دلته امام توهمه ده اما متوهمه راغلی ده نو بیا خو دا مفضی کیږي سلب الاعتماد لره په مصنف رحمت الله علیه باندې په ماسیتی مسائلو کې بیا خو مطلب دا ده چې د اول د کتاب نه د وهمي شیان شروع کړي دي ورسته به نور څه ګډي وډي ویلي چې د اول نه شروع په وهمیات ورته کړی ده وی ما ګمان دا کړی و چې راوړې مې ده نو ځکه مې فار راوړه او ستا خو نه نو چې د اول نه وهمیات شروع کړل نو بیا هغه روسته کتاب باندې په روسته مسایلو باندې چې د علم الکلام د ذکر کړي د پاغي اعتماد پاتې کیږي دا خو بیا مفزي ګرځي سلب الاعتماد لره علامه سیاتی په عمده رسته مباحث باندې نو دی وجنه دغه جواب چې چا کړی چې دا بنا ده په امامه توهمه دا صحیح جواب نه ده دویم جواب علماو دا ذکر کړی ده چې نه د غفا مرتب ده په اما مقدره باندې نو دلته د بعدونه مخکې اما مقدره ده نو مقدر خو کل ملفوظ وي نو چې کله اما مقدره سوله نو بیا خو نو بیا خو ترتب د دغه فاسیو نو په دې وخت کې ترتب د فاسیده خو لیکن دغه جواب هم مرجوح ده وجه د مرجوحیت یو دا ده چې د تقدیر د اما د پاره علما او شر دو شرط لیکلي دي یو شرط دا ده چې رسل دینه به امر یا نه وي او بیا هغه مدخول د اما بل معمولات د ما بعد نه وي لکه وربک فکبر الته اما مقدر د اصل کې د څه ده و اما ربک فکبر نو ګوره رسل دینه کبر امر راغلی ده او دغه مدخول د اما چې ربک ده هغه له معمولاتو د مابعد نه ده اصل کې تقدیر داسې ده فکبر ربک فکبر ربک او دلته خو نه امر راغلی او نه نهی راغلی ده خو د دین علماو جواب کړی چې نه اصل خبره ده ده چې د تقدیر د اما د پاره دوه صورت دي یو صورت دا ده چې دا د مواضیع مشهورونه دویم صورت دا ده چې دا د مواضیع غیر مشهورونه دغه شرایط چې چا ذکر کړی دي دا د مواضع او مشهورو د پاره ذکر کړی دي او دلته چې موږ امام مقدر اومنله دا د مواضع غیر مشهوره ونه ده خو لیکن په دې باندې یو بل اشکال راځي چې اما مقدره د بلې وجنم نه دسي ځکه چې که اما موږ مقدره واخلو نو تارته ویل چې المقدر کلملفوظ ځکه ترتب د فاور باندې سیده نو زه هم چې مقدر کل ملفوظ وي نو اما چې کله په کلام کې ملفوظ راغله په لفظ کې واو راغلی کنه اوس لتانه پښتنه دا کوم چې دغه اما د څه لپاره اخلي دا د استناب لپاره بوله او که د عتب لپاره اخلي کته یې چې دا د استناب لپاره ده نو بیا خو استناب هغه مختزی لپاره د فصل وي رسته کلمه دی واو راغلی هغه مختزی دی وصل ده نو اجتماع د امرین متنافیین راغله کنه وصل فصل یو ځای راغله او کته یې چې نه دا د عتب د پاره ده دام د وصل د پاره ده نو زم بیا په کلام کې لغویت راغی ځکه د اما او د واو معال یو څه او چې کله معال د کلامینو یو وي په ذکر دی یو سره لبل نه استغنا راځي نو بیا واو څه د پاره ذکر کړي لدین هم ځینې علما جواب کړی دا چې اجتماع بین الواو و اما دا جایز ده دلیل دی جواز څه ده و امام الفن علامه سکاکی رحمت الله علیه په مفتاح کې د بیان په آخر کې دا خبره ذکر کړې ده چې و اما بعد فخاتمه الكتاب نو هلته یې ګوره دې الاما سره کلمه دې واو هم راوړې ده نو که دغه جمع جایز نه وي هغه ولې راوړله ولیکن دا جواب چندان جواب ځکه نه ده چې ممکنه دی وي چې دا د تفرداتو د علامه سکاکی رحمت الله علیه نوی دا د د تفرد وی د جمهور نه مخالفه نو چې کله د جمهور نه د قول مخالف راغی نو دا به قابل اعتماد نه وي د دې وجه نه دغه جواب چې چا کړی دا صحیح جواب نه ده نو اصل جواب دا ده چې فا جزایه ده کته چې دا هم مخکې ادوات شرط او فعل شرط غواړي زم مخکې بعدو ظرف راغلی ده دا ظرف متضمن ده لپاره د معنا د شرط نو لکه څنګه چې ترتب د فا په هغه باندې ترتب د فا جزایې سوی ده نو دلتم بعدو ظرف ده دا متضمن د لپاره د معنا د شرط په دې باندې ترتب د فا جزایې راغلی ده لهذا یو اشکالم وارد نسل خبره صحیح سوله دریم بحث مګو تاسو ویلو صاحبانو وضاحت د کلام د شارحو نو شارح رحمت الله علیه د بعدو نرسته د ذکر کوي درې خبره یو ذکر کوي علت باعث یو ذکر کوي هغه علت لپاره د تعین الفن دویم ذکر کوي علت د تعین المتن دریم ذکر کوي کیفیت التالیف یو دا خبره کوي چې فنون خو نورم زیاتو علم تفسیر او اصول فقه او فقه او منطق او حکمت الى غیر ذلک فنون زیاتو د تصنیف کولو د پاره ما انتخاب د دې فن ولې کړی ده دویمه خبره دا ده چې بیا په دې فن کې متون زیاتو ما د دغه متن العقاید انتخاب ولې کړی دا په دغه خاص متن مې ولې شرح لیکلې ده او دریمه خبره دا ده چې ما دغه کتاب لیکلې د دې کیفیت او طریقه څه ده په کومې طریقې سره مې لیکلې ده نو اول دی ذکر کوي مدح دی دی فن علت باعث ذکر کوي په تعین د ذالک الفن باندې چې د دغه فن هغه تعین مې ولي وک نو د یای لدی وجنه مې وک چې دا موقوف علیه یو د ټولو علوم د شریعت لپاره خاص کر د علم فقه لپاره او دا بنیادو د قواعد د عقاید اسلامیو چې دغه علم مسما ده په علم توحید او صفات سره او دې ته علم کلام هم ویل کېږي خو دا داسې یو علم ده المنجي عن غیاهب الشکوک و ظلمات الاوهام چې هغه له هغه سختو تیارو کوی دي شکونو نه سړی ته نجات ورکوونکی ده او دا رنګ له تیارو کوی دي وهمونو نه سړی ته نجات ورکوونکی ده او دغه فضیلت او مدحه هغه په نورو فنونو کې نو چې هغه د تمامي علومو لپاره اساس وي د تمامي علومو د پاره موقوف علیه وي او دا نجات ورکوونکی وي له تیارو د شکوکو او له ظلماتو د اوهامونه نو چې کله د دومره لوی شان والا فنو د دې وجنه ما انتخاب د دې فنو کله پاره د تصنیف کولو تشریح د لغاتو یو کوي مبنا راضی په معنا ده موقوف علیه سره علم شرائع لدينا مراد علم التفسير لدې نه مراد د علم الحديث لدې نه مراد د اصول فقه نو دغه د شریعت والا احکام عامه طریقې سره هغه تر مراد دي احکام لدې نه مراد د علم الفقه لکه ناکت لیکلی دی چې دا لقبلې ده عطف الخاص على العام نه ده د احکام شرعیو د اهتمام دی وجنه په مخ کې علوم د شریعت کې فقه داخله و خو دوباره تخصیص بعد تعمیم کړی دا نو عتب د خاص په عام باندې ده نو د علم شرعیه نه مراد عام علوم د شریعت د احکام نه مراد دي صاحبانو څوک او په علوم د شریعت کې د آیات ساتي چې عقاید هغه نه دی کې داخله کته چې قرینه دی هغه عدم دخول وی قرینه دی عدم دخول دا ده چې دی غزي کړي په مابات کې خپل کړی ده رشته دویمه فقره ته وګورئ واساس قواعد عقائد الاسلام نو یو احتمال دا څه چې له علم شرایع نه مراد عام علوم له احکام نه مراد دي علم الفقه او په عام علوم کې ما ویل چې دا یاد ساتي چې په دې کې بیا هغه علم الكلام هغه تر مستثنا ده ځکه دغه ذکر په مابعد کې صراحتا خپل راغلی ده دویمه خبره ده دویم احتمال دا ده چې علم الشرائع دا عبارت ده له علم له اصول فقه نه او احکام دا عبارت ده له فقه نه نو معنی دا ده چې موقوف علیه د اصول فقه او د هغه فقه د پاره ده او د عقاید اسلامیه و د پاره ده وو پیدلې دریم احتمال دا ده چې علم الشرائع د عبارت د کلیاتو نه احکام د عبارت د جزئیاتو نه د شریعت چې څومره کلیات او جزئیات دي هغه په عقیده باندې موقوف دي عقیده نوي دا یو قابل اعتماد نه ده دا یو قابل قبول نه ده دا یو مفید فائدې نه ده خبره ده سو چې علم شرع علم شرایع دا عبارت د کلیاتونه والاحکام دا عبارت د جزئیاتونه څه په دې درو احتمالو پوه شوي یا مصداق د علم شرایع عام علوم د شریعت دي ما سوال عقایدونه او احکام عبارت دي له فقهنا لکه دغه تقدیر باندې ناکید نقطه لیکل د من عطف الخاص علی او دویم احتمال دا ده چې علم شرایع نه مراد دي اصول فقه له احکامو نه مراد دي فقه او یا له علم شرایع نه مراد دي اصول او له احکامو نه مراد دي فروع او جزئیات نو اساس دا په معنا د بنیاد سره راځي احکام خو جمع د حکم د مشهوره معنا ده حکم لغتن راځي په معنا د قضا او فیصله سره په اصطلاح د علماو کې حکم ویل کېږي خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین اقتضاء او تخیرا هغه خطاب دی الله ته ویل کېږي چې هغه له فعل د بندگانو سره متعلق وي په طریقې د طلب سره او یا په طریقې د تخیر سره یا په دې فعل کې د شارع له خوا نه د دې خطاب په سریعې باندې طلب راغلی وي یا طلب به اعتبار الفعل یا به اعتبار الترک چې به اعتبار الفعل طلب وي لکه فرایض واجبات او چې به اعتبار الترک وي لکه حرام او مکروه تحریمی لکه حرام او مکروه تحریمی او یا د سوي چې هغه د دې لپاره تخیر وي کې په کولو او نه کولو کې په دې خطاب سره لکه مباح نو دې ته حکم ویل کېږي اساس په معنا د بنیاد سره قواعد دا جمع د قاعده ده قاعده په لغت کې هغه په دروي معناګانو باندې مستعمليږي قاعده دا راضي په معنا ده هغه خزي سره چې هغه نه امید وي لحیز نه د ایسی په معنا باندې والقواعد من النساء قران کریم ذکر کړی دا او دارنګ قاعده د لغت په اعتبار سره هغه لرګي ته ویل کېږي چې هغه د وخ په کته کې کې خودل کېږي دی وخکته کې یو سیخ لرګای ور کړی نو یې غتم قاعده ویل کیږي او دارنګه په شکل مثلث کې مقابل دی زاویه دې تم قاعده ویل کیږي زاویه خو تاسو ته معلومه ده زاویه څه ته ویل کیږي الکیفیه الحاصله من وضع احد الخطين على الاخر یو سی خط دې راکش که په یغه باندې دې له پاسه بل خط کې خوده نو لدینه چې کوم کیفیت را حاصل سي د تزاویه یې او پیدلې بیا په شکل مثلث کې تزاویه جوړه سوله نو د زاویه په مقابل کې چې کوم خط راغی دغه ختم ویل کېږي هغه قاعده په اصطلاح د علماو کې ویل کېږي هغه حکم کلی لره چې هغه منطبق وي په ټولو جزئیاتو باندې دا انطباق وي څه لپاره ليتعرف احکامها منها چې احکام د جزئیاتو له دغه حکم کلی نه معلوم سي قاعده څه ته ویل کیږي هغه حکم کلی ته ویل کیږي ينطبق على جميع جزئيات موضوعها چې دیغه انطباق او احتمال راغلی وي په ټولو جزئیاتو د موضوع د قاعده کلیه باندې د انطباق او احتمال وڅ دی لپاره ليتعرف احکامها منها چې احکام د دغه جزئیاتو هغه له دغه قاعده نه معلوم سي دې ته ویل کېږي قاعده او پیدلې کته یې چې اوس ل دغه حکم کلی نه بو هغه د جزئیات او احکام څنګه معلومیږي ته یې چې د انتباه قوی دی لپاره چې احکام معلوم سي نو کته احکام معلومه نو د جزئیات معلومول غواړي له دغه حکم کلی نه نو د هغه لپاره به مخکې یو څلور خبرې زده کې یو به قاعده کلیه وپیژنې دویم به موضوع د قاعده کلیه وپیژنې دریم به یو حکم وپیژنې له احکام د قاعده کلیه نه او څلورم به یو جزئی معلوم کې له جزئیاتو د قاعده کلیه نه دا خبره هم ذهن کې راځي چې موږ ویلې قاعده هغه حکم کلی ته ویل کیږي چې د دې انطباق او احتمال په جزئیاتو وي دا انطباق اجتمال په جزئیاتو وی څه لپاره ان صاحبانو یې چې معرفت د جزئیاتو له دغه حکم کلی نه معلوم سي کته یې چې معرفت او شناخت د جزئیاتو بل حکم کلی نه موږ څنګه کوو نو د هغې لپاره به مخکې به تور تمهید څلور خبرې زده کوي یو به قاعده کلیه زده کوي چې قاعده کلیه کومه یو ده او دویم به موضوع د قاعده کلیه معلوم کوي دریم به حکم د قاعده کلیه معلوم کوي څلرم به یو جزی معلوم کړي د هغه جزئیاتو د قاعده کلیه نه لکه موږ یایو کل فاعل مرفوع نه یا کل کلام مع المنکر یجب توکیده یو قاعده د نوع نحویانو ده چې کل فاعل مرفوع نه او دویمه قاعده ما درته ویله هغه د بلغاو د فن بلاغت والا چې کل کلام مع المنکر یجب توکیده نو اوس په دغه دواړو کې دا یوې کې ولې وضاحت وکړي چې اسانه سي درته کل فاعل مرفوع نه دا قاعده کلیه شوله په دغه قاعده کې بحث د چا نه سوی صاحبانو بس نه لګي فاعل نه په دې قاعده کې بحث د فاعلون نه راغلی دا نو دغه فاعلون ټکی دا موضوع د قاعده کلیه شوله او حکم چې دغه فاعل ته ثابت کړی په دې قاعده کې هغه دا چې مرفوعون ده نو درې شیخ مو پیژندل کنه کل فاعل مرفوع نه دا قاعده کلیه سوله فاعل موضوع دی قاعده کلیه سه او دغه مرفوع حکم دی قاعده کلیه سه اوس چې کله ته معرفت دی جزئیات له دغه قاعده کلیه نه کوي طریقه دی عرفان دا ده چې یو جزئی برا واخلې له جزئیات د دغه قاعده کلیه نه یو جزی به راواخلې له جزیاتو د موضوع د قاعده کلیه نه نو موضوع د قاعده کلیه څه شی راغلی و اخو تاسو یو پیژند فاعل نو یو فاعل به راواخلې نو هغه د پاره بو صغرا سهله الحصول له خارج نه راوړي او دغه قاعده کلیه به ورته کبرا وګرځوي نو نتیجه مطلوبه هغه به حکم د دې جزئی وي په دې طریقه به ته حکم معلومه لکه مثلا ته وایې چې زید فی ضرب زید مرفوع زید فی ضرب زید مرفوع زید په ضرب زیدون کې مرفوع ده دا یو جزئی ده له جزئیاتو د موضوع دی قاعده کلیه نه صغرا ورته ذکر کړي انه فاعل دا صغرا سهله الحصول ده صغرا سهله الحصول څه ته ویل کیږي منطق کې تاسو ویل دي چې هغه په ادنا تعامل معلومیږي په ادنی التفات سره حاصلیږي نو چې کله موږ ویلې چې زید فی ضرب زید مرفوع دا د موږ دعوه شو دلیل ورته ویل لانه فاعل نو دا صغرا شوله او قاعده کلیه ورته کبرا کا وکل فاعل مرفوعنا نو فاعل فاعل تر لری کا نتیجه په پاتې چې زید فی ضرب زید مرفوعنا دغه سي زید فی قام زید مرفوع الی غیر ذلک هغه ټول امثال هغه د دینه معلومول شي طریقه دی عرفان هم ذکر طریقه دی معرفت څه شو چې قاعده کلیه به وپیژنې موضوع به وپیژنې حکم به معلوم کې بیا به لږه نه رسته یو جزئی راغلی له جزئیاتو د قاعده کلیه نه خو خو پیدلې نو چې دغه جزئی حکم ته معلوموي طریقه د معرفت دا ده صغرا سهله الحصول بل خارج نه راوړي او دغه کبرا او دغه قاعده کلیه به ورته کبرا وګرځوي حد اوسط به بیا تر لري کې نتیجه مطلوبه هغه به حکم د جزئی وګرځي نو حکم د جزئیاتو په دغه طریقې له قاعده کلیه نه معلومه درې شي نو سی بارته ګورئ وبعد ورسته لدې دروي جملو نه فإن مبنى علم الشرایع والاحکام بشکا موقوف علیه دی علوم دی شریعت او دی احکام دی پارا و اساس قواعد عقاید الاسلام او بنیاد دی قواعد دی عقاید اسلامی او عقاید جمع دی عقیدتون ده ویل کیږي هغه قضیه او جمله ته چې هغه په زړه کې موجوده وي په طریقې د رسوخ سره عقیده څه ته ویل کیږي هغه قضیه او جملې ته ویل کیږي چې هغه په زړه کې موجوده وي په طریقې دي رسوخ سره یقیني طریقې باندې موجوده وي هو علم التوحید و صفات چې هغه ته هغه علم التوحید او صفات ده الموصوم بالکلام اي علم يعرف فيه ذلك سره د فل سوال کوي سوال دا راځي چې دغه علم الکلام خو صرف علم توحید او صفات نه دي پوهیږئ په دې کې خو مبادیات ذکر کیږي په دې کې خو موضوعات ذکر کیږي په دې کې خو مسائل ذکر کیږي نو صرف توحید او صفات خو نه دي کنه نو د جواب وکنه کته چې نه نه علم التوحید او صفات نه مقصود دا ده چې هغه علم ده يعرف فيه ذلك دغه امور هغه په دې کې معلومېدلی شي هو علم التوحید و صفات چې هغه ته علم توحید او صفات ویل کېږي الموسوم چې د تانومي خودل سوی دا په کلام سره کلام ولی ورته نو رسته خپل روان د تقریبا اته وجوهات کې وجوهات هغه مخکې صفحه کې دی ذکر کړي المنجیو چې نجات ورکونکي د ان غیاهب شکو کې له هغه سخت تیار کوینه غیاهب جمع د غیهب ده راځي په معنا د هغه سختې تیارې سره. نو عن غیاهب شکوک له هغه سختو شکونو نه و ظلمات الاوهام او له تیارو کوې دي وهمونو نه وان المختصر